د دې ځای نه دا دریم باب شروع کیږي او دا دریم باب سره دا تر درې او یایم آیات پورې چلیږي ها لری ورستو را روان دي درې او یایم آیات تر 73 نمبر آیات هغه پورې به دا باب چلیږي په دې باب کې به یارا په دې باب کې هم دک دعوه ده خدا هم دغه الحمدلله توحید ده صفاتونه د خدای خاص الله لره دي خو دلایل به اوس نور کی دلایل په سره وړي لس دلایل به پیش کوي صف نور عقلی دلایل لس پوه شئ لس به دلایل وي نو دغه شانته لس به ورسره آداب ذکر کړي پاغه کې به بعضې طریقې د تعلیم وي او ورسره به دوه عقبات ذکر کړي دوه بس ذکر کړي عقبات تکلیفونه مشقتونه به یار په دلار کې راځي ګوره ورته وقالو وای دوی لولا نزل او ورسره به سلور پکې د جرونو میخه وقالو وای دوی لولا نزل علیه آیه من ربی ولنا نازلېږي په دې نبی باندې آیه معجزه من ربی طرف در رب دنا نو معجزه خو راغلی وا نو آیتون سره یو ټکی لګي آیتون مطلوبتون عندنا چې مونږ کوم معجزه غواړو مونږ هغه دراشي قران معجزه وا د نور ډیر معجزات نبی رسول الله پوره کتابونه په لیکل شوی دي خو دوی کوم معجزه غوښتنه هغه ما تاسو ته ویلي واسو چې بنی اسرائیل کې براشي چې هغه څه ده هغه دی وی او یکون لك او تكون لك جنته من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ويا دی باغ یا د سوز رکور یا اسمان ته خو خطر وړه یا دا چې لوکا غټو دی قصي اواز تراشي سوره موجودات دی غواړي نه الله وی قل ورته وا ان الله قادر الله تعالی قدرت لرون کړي علی ان قد خبر باندې ينزل آیه چې نازل کی معجزه زما په اختیار غویار نشته تاسو زمانه غواړي زمانه نشته اختیار کې ولکن اکثرهم لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پويږي نو هغه د معجزات د بل چا په اختیار کې غني و ما من دابه فی الارض اوس دا په دلیل عقلی پیش کړي چې الحمدلله صفاتونه د خدای الله لوی ولی دا وګوره دي زناور ته خوراک څوک ورکي دا څوک ساتي و ما من دابت نشته دی یو زنده سرنا دلته دا دین مراد هر قسمه د معمولی میګی نه واده تر هغه غټ زناور پوری مرغه ير ته پکرال فل ارض فزما کې ولا طائر او ناغه مرغه یتیرو چې الوزی بجناحه په دو وذر باندې دا دو دو وذر وسره ولي په ټول په دو وذر ولي مطلب دا دی کله کله عرب ور طائر قاصد ته وای څه ته وای قاصد ته نو دا څه نه تر طائر نه لیدا کې قاصد واخلي الله وای نه مرغی دا هغه مرغی چې په دوه وزر ولزي هغه ته یادوم الا امم امثالکم مگر دا امم دوی دی امثالکم تاسو غوندي نو دا دا څه مطلب شو مرغۍ زمون غونتی یو ډله ده سپی زمون غونتی یو ډله ده زناور زمون غونتی یو ډله ده الله وستا ته غونتی ډله ده دې کې دلیل دی ښا هغه د بل چا نه خپل حاجت غوښته ده مرغۍ د بل چا نه خپل حاجت غواړي نه غواړي زناور د بل چا نه خپل حاجت غواړي نه غواړي و بدبخت تاسو ولې غواړي مطلب دا دی ښا دا خو ستاسو غونډې دي کنه دا غي ضرورت زه پورا کوم ستاسو نه چم پورا کوله نو ستاسو هم پورا کوم کنه ما فرتنا فی الكتاب من شی نه د کم کړي مونږه فی الكتاب په لوح محفوظ کې من شی ان هیڅ شی هر یو شی مدار لري چې څومره به روزي سبي نو بل چا نه ولې غواړي یو معنا دا یا دا ما فرتنا مونږ نه کم کړي فی الكتاب په قران کې من شی ان شی قران کې هر یو علم شته نشاپوری دی دا کې وایي غایب القران غرایب القران کې هغه وای ما من علم الا وله اصل فی القرآن نشته دی علم مگر داغي اصل په قرآن کې خامخای خاصم الى ربهم بیا برب فلت یحشرون دا خلق به جمع کول شي والذین کذبوا بآیاتنا او زجر ورکی دویم زجر دای تکذیب کوي هغه خلق چې دروغجن غړي آیاتونو زمونږه د آیاتونو زمونږه سمون هغه کان دي د حق نه وبکمن او ګونګیان دي ویلو د حق نه په ظلمات او په تیارو کې مري نو چې کوم شي او روندم شي او ګونګیم شي بیا په تیارو کې چې نو قسم لاړ چا پښو مې یشا الا هو هغه څوک چې غواړي الله تعالی یذلله نو گمراهی کی و مې یشا او څوک چې غواړي یجعله علی صراط مستقیم نو روان کې هغه لرا وګرځي هغه روان کې هغه لرا علی صراط مستقیم په هغه لار نه هغه باندې الحمدلله وای دا الله فضل دی ګنې کچرته الله غوښته وي دا تیارو ته ورغول شي چې اوس نن کافران وي قل ارایتم من قد ارایتکم من قد الله سماکم ان اتاکم عذاب الله دویم دلیل دویم دلیل تاسو دعا د غیر الله نه ولې غواړئ تاسو وګورئ په خاص وختونو کې خو بیا خاص د الله نه غواړئ قل ورته وای ارایتکم خبر را کوي تاسو اے ارایت دا حمزه د استفهام ده رایت په معنی د ابصر او د عالم ته دی دا کوم چې دا دغه نه دی دا ضمیر نه دی دا حرف دی لپاره د بیان د حال صحیح شو او نو دلته کې داسې شوې ا ابصرتم آیا تاسو ته پته شته علمتم آیا تاسو ته پته شته خلک پښتو کې وایي کنه لکه کټا ته پته خو مونږ ته مخایا کنه پوښ دا داسې یو جمله ده ارایتکم الله وای ما ته خو نه معلوم بل څه کتاب ته وغواړي خو کټا ته پته زما ته وای پوښ ارایتکم آیا شته دې پته تاسو ته ان اتاکم عذاب الله تاسو ته معلوم نه کچر تراش تاسو ته عذاب د الله او اتتکم الساعه یا تراش قیامت غیر الله تدعون آیا غیر د الله نه بیا تاسو آی د غیر د الله نه غیب بیا د بل چا نه مدد غواړي دا عذاب په دفع کولو کې نه دوی خدای بل چانه بیا نه غواړي ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی په دې خبره کې چې بل څوک مدد کولې شي بل څوک حاجت پورا کولې شي بل ایاه الله ویو بیا د بل چانه نه غواړي بل ایاه تدعون دای بل دلیل شو بلکې خاص د الله نه تاسو مدد غواړي خا اوس ګورا فیکشف ما تدعون نو لری کوي الله تعالی ما هغه مشکل تدعون الیه چې تاسو را بلې پورته کول دا غیتا علاقش کی تاسو یې غیتا را پورته دغه کوي چې الله ما دا مشکل لری کی ما جوړ کی ان شاء الله را دیو شي وتم تونا او تاسو یې روي ما تشریکون هغه تاسو شریکوي د الله سره په نور وختونو کې رسولان مو تر علی ګلیو نو فقط ذبو دلته تقدیر دی نو هغه دروغجنو ګڼل هغه رسولان نو چې وی ګڼل نو فاخذناهم الله وی مونږ راونی ول بل باساء په مالی مشکلات باندې والضراء او په بدنی مشکلات باندې لعلهم يتضرعون دې لپاره چې دوی عاجزیو کې الله تعالی ته فلولا نولنا واذ جاءهم باطنا کله چراغ غوی ته عذاب زمونږه دک عذابونه ترال تضرعوا چې غي عاجزي کړي وي او عاجزي و نکړه چې وی نکړه ولکن قصد قلوبهم لیکن سخت شو زړونه دا غوی هغه زړونه سخت پس شي دا اوسنی لګیای کنه زلزلہ په الله راولي لکه الله تنبیه در په بس مخشه ذکرو به چې بیان کړه شو دوی ته کم بیانو د توحید او د ایمان نو دوی هغه بیان پرې خو دوی نه کوم نه منو فتحنا علیهم ابواب کل شی نو مونږ کو لاو کړې په دوی باندې دروازې د هر یو چیز بس ور دا خورا کو نو ټیکنالوژي ورشه ته شروع شو خو په ترقی باندې روان شو ادي وی چې کنه دا په مونږ باندې د برنه برکات دا برکات نه ته ابواب وای د کفار په باره کې چې کم نعمتونه راځي هغه ته الله تعالی ابواب وای مسلمانانو باندې راځي هغه ته سوې هغه ته برکات وای نو دا برکات چې کوم دی غنو دا الله تعالی قتل رانی کې استدراج ورته وای ابواب کل شی حتا اذا فرحوا حتا تکلذو خوشاله چې تکبر وکړو بما باغ نعمتونه اوتو چې دوی ته ورکړي شي اخذناهم بغتتن نو بیا مونږ راونی ول ناصافه ناصافه فاذا هم مبلسون ناصاب بیا دوی نا امید او د الله او د خپل معبودانو نه ودار تر رسول شو نو بس الله وای دا زما طریقه کار دی اول نا سو کم سره لګ ول راونی سم چې سم نشي بیا وته سم ډیل ورکم نو خمس چی چې خمس چی په خمس ته کی بیا ناصاب راونی سم به تبا کوم مکمل ختم فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو پس کټ کړی شو جړه دا کسان چې کافرانو تبا شو مطلب دا دی والحمدلله والحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لري رب العالمین چې پالون کې رټول مخلوق دی دا پسې چې کوم دی والحمدلله رب العالمین چې یو د الله لپاره د خدای صفات دوی نه منل او دا نشاپوری دا کی وای هر کله چې الله پاک ظالم تبا کی کرن سوای الحمدلله وای چې الحمدلله رب العالمین داو بیا په دریم دل تکرار را په اول دل الحمدلله بیا سوا اغه مخکې تیر شو انما الهکم الا انما هو اله واحد په دریم دل الحمدلله رب العالمین قل ارايتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله بل دلیل ده بل دلیل اعترافی پیش کړي قل ورته وایا ارایتم خبر را کی تاسو ان اخذ الله سماکم کچرته والی الله تعالی قوت د اور دوست تاسو او ابصارکم قوت د دوست تاسو وختم علی قلوبکم او مہر وهی په زړه تاسو باندې دا زړه باندې مہر وا زړه دې بند کی خو چې د زړه حرکت ته باندې شو غوګونه درنه واغستل سترګې من الہ غیر الله نسوق دی ورکون کې د دې طاقت نو د الہ معنی ماته ستې دا ډیر عام ده فقط معبود نه دی دا د الله د صفات ته په دې کې ټول معنی راځي نو من الہ سوق دی ورکون کې دغه قوتونو غیر الله غیر د الله تعالی نه یاتیکم چې در کتاب ته به دغه قوت درسته نشته دی قل ورته وای ارایتکم خبر را کی تاسو ان اتاکم عذاب الله که چرته راځي تاسو ته عذاب د الله تعالی بغتتن ناصافا او جهرتن یحکارا بغتتن ناصافا هغه چې علامات علامات رانه خو بس عذاب هغه او جهرتن مخکی علامات رانه هل یهلک نشی تبا کوله الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان په دې خو صرف ظالم قوم تبا کیږي او تاسو ظالمان یې نو څوک به تبا کیږي او تاسو به تبا کیږي وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اس چاوی چې رسولان الله تعالی ولی ناسا په عذاب را لیږي او قیامت ولی اچانک را ولی خدای نه مخکې له علامات را ولی چې الله وی ما خو علامات را لیږلي دي خو خلک نه مني وما نرسل المرسلین نه را لیږلي مونږ نه را لیږون کې مونږ نه را لیږو مونږ رسولان الا مبشرین مگر دې ورکوونکی خلق ته و منذرین او يرونکی د عذاب نه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله دا اوس ما تاسو ته ویل لږ آداب به ذکر کړي هغه کې اولنې ادب دی او دا څه دی دې ته طرق تعلیم وای دا اوله طریقه د تعلیم ده خله دعوت دا او جواب د سوال دی سوال دی دا وکړو وی خط چې ځان ته نبی وای کنه نو ته مونږ ته داس چلو کا چې مونږ ته مطلب دا چې معجزات راکه په خپل ته اختیار خو لري کنه پوښوي هغه وی ته اختیار نه هغه جواب ورکړي د صفات البشریت ما تاسو ته ویلو دا هغه نفي وراء صفات البشریه چې دا نه چې ګنې ما کې د بشریت نه اقوا نور صفات دي د بشر ما د خدای الله تعالی پیغمبرم نو قل ورته وای لا اقول لكم زنویم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما په اختیار کې دي خزانه د الله چې تاسو معجزه راوړم او یارته یو دغه باغ ما جوړ کما نو دوی وته وی دا خیر دی کتا سره خزانی نه خو معلومی خبره کوي کنه نو جواب ورکو ولا اعلم الغیب او زه نه پویګم په غیب باندې ما ته غیب څه معلوم نه کتا سمانه د غیب پوښتنه کوي نو دوی وته وی دا ته وګرځه کنه مونږ لرا پیدا کا نو هغه وی ولا اقول لكم انی ملک او نو هم زه تاسو ته خو ملک یم چې بل تاسو په ټول دنیا یو دم چکر وامه څنګه درل چکر وامه زه خو انسان ام د الله بندې ما خا نو دوی چې دا خبرې ورته وکړن دوی ته وی دا بی بیا مونږه تا کې څه فرق دی خو یو شی نو هغه ورته وی او دا ورته وی چې خاطر ته مونږه ته وای چې زه دا کارونه نشم کولای نو بیا ته څه ته مونږه بدل دین باندې روانه نو جواب ورته کو وی ان اتبع الا ما یوحى الی ذ تابع دالنکم الا ما مگر دا هغه وحی یوحى الی چې وحی کول شي ما ته دا خو دا وحی تابع نو دوی ورته وی چې دا کارونه نشم کولای نو مونږه تا کې څه فرق نشته مونږه تا یو شی بل ادب ورته بیانې چې خدا خلق ایمان نه راوړي نو زه ستاسو کوم دا بیان بند کوم الله وینا دې کې خلق شته د الله نه یریدون کې خلق دي هغه ته بیان او د نور سره بوته بیانېږي او هغه ته هغه په خاص مقصد دی وانذر به الذین او یرو په دې قران سره هغه کسان یخافون چې یریږي د څه خبره نه ان يحشروا الى ربهم چې جمع بکړي چې رب فلتا د قیامت عقیده لري نو هغه باندې قران تاثیر کوي ليس لهم من دونه نشته دی غوی لره غیر د الله نه ولی سب بچکون کې د عذاب نه ولا شفیع او نشته دی بل ول سوک سفارشی کون کې په شفاعت قهری سره افلا لعلهم يتقون دې لپاره چې غوی ځان بچ کی په قران باندې د کفر او شرک نه هغه به اومنی کنه ولا تطرد الذين اس دا بلد ورتخی مشرکان ورته وی وی مونږ تا خوا ته راځو کیند سره فستا خوا کې دا صہیب او عمار رضی الله تعالی عنهما بلال دا خلق ناس دي دا خوار خلق دي د دوی نه مونږ له بوی راځي او مونږ چې د دوی خوا کینو مونږ ته ځان بخت کاری مونږ سرداران یو او ته دا چې کوم ډېر دا غلامان راغلي دا تا پاکه ناس نعوذ بالله الله وی ولا تطرد مشرا الذين كفان يدعون ربهم چې مدد غواړي در خپل نه عبادت کوي در خپل بالغدات په وخت سبا کې والعشي په وخت بیګا کې يريدون وجهه نو دوی وی وی وی دا تاخوا تراغلی دي وی دا سدی وی دای صد سره پار راغلی دی الله و یریدون وجهو دی اراده در رضا د الله لري د مخ د الله د مخ د لیدو په قیامت کې اراده لري دی دې راغلی دی دوی وی نه وی دا دې لندې راغلی دا ډوډۍ خلاص دی وی دا راغلی تا سره ډوډۍ ته ناشتي بس شی چې کوم د دنیا د پار راغلی الله وی ما علیک من حسابهم من شی کبل فرض دی سلام راغلی نشته دې پتا باندې من حسابهم د حساب د دوی نه حساب معنا دی کړل من باطنهم تفاسیر کوي د باطن دا هوینه من شی انس شی پتا باندې دا غي د باطن ساتل نشته تا باندې ظاهر ده په ظاهر کې هغه الله لرا غلي دي کنه بس پرېګه د ستا سره ناس دي و ما من حسابک او نشته د باطن ستانه علیهم پاوی باندې من شی انس شی ستاب د باطن پختن دا غي نه کیږي دا غي د باطن او د پټو سيزونو پختن ستانه نه کیږي بس پرې ده خاطت ردهم فان ترکتهم دا دلته کې شرط مقدر ده که چرته تا دی او شړل اوس را دې تا مونږ ته مسلې شروع کړو پوه شوې او څه مطلب دا دی چې ته خو د پلاني زوی کنه ته اوس په دومره تکړه شوې چې ته په دې خبرو پوه شې مونږ په نه پوهیږو غلې کینه بس مونږ ته بیا دا خبره مکوه دا ډومبه خبره ډومبه اعتراض به دای الله وی هو دا برازي وکذالک فتننا بعضهم ببعض دغه رنګ مونږه امتحان کو فتنه کې چې بعض خلک په بعض باندې دغه شانته لا بعض خلک فتنه کې ورواچوم چې هغه چې دا خو د پلاني زوی دی نه منم پوه شوې دا خبره بو کی لیقولو دې د نتیجه به دار او لام د عاقبت ته لیقولو نتیجه به دار او چې دوی بووي اها اولئ من الله علیهم من بیننا آیا دا کسانو باندې الله احسان کو زمون په میانس کې زمون په کلی کې دې دوه معتبر راغی چې دې په دې خبره پوه شو دې وایي چې رضی اسلامي نظام غواړم نی منو سره الیس الله الله وی او تفریدا تا دا نه کسی شروع کړی الیس الله باعلم بالشاکرین آیا نه دې الله تعالی باعلم پویا بالشاکرین په شکر کوونکو خلکو باندې یعنی الله پویا دی الله شاکر سره پیژني موحد سره الله پیژني پرېګ دستا خبرې نه چلیږي و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا دا اوس بل ادب خیخه بل ادب ورته خی سلورم ادب چې مؤمنان د تقوا ته راځي نو خ اخلاق خ نرم خوی وسره کوا شرف او خدمه و اذا جاءک الذین کل تراجتا تا کسان یؤمنون ایمان راولې بآیاتنا پایاتن زمونږه فقل سلام علیکم نو تو ورته وایا سلام علیکم سلام علیکم معنا سره دی دا کې سلام قران کې ډیر وار راغلی دی لس مانو سره په قران کې راغلی هر ځای کې خپل خپل بیانو اوس هغه وخت نه چې ما به تاسو باندې دغه شواهد راو باسل اوس نا وخت دی سلام علیکم دی دا کې معنا د مرحبا سره دی د مرحبا سلام ورته کو په خیر خیر علی پوښ کنا مرحبا ستړي مچي سلام علیکم خله داسې ښه اخلاق سره کوم مطلب دی یا بعد وی سلام علیکم من الله الله در باندې سلام وی كتب ربکم لیکل در افساس علی نفسی فزان خپل باندې الرحمت رحمت د پاره د مؤمنانو انه سی ویل دی غدا دی من عمل منکم سوءا اغسو اوس دیو ته وی پرون خطاتم زمون وندې وی کو پرم نه کوسو تا ته هم په دې دین وای نو هغه مونږ توبه استره کنه څه چل دی الله وی انه من عمل منکم یقینا هغه څوک چې عمل کې ستاسو نه سو ان بد بجهالت فنا پوی سره ثم تاب بیا توبه او بات من بعدی پس تاغه نو اصلح او اصلاح ځانو کی فانه غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کو مهربان دی الله به وبخی کنه وکذالک نفسر الایات دا دویمه عقبه ده دویم مشکل برته په دلاله کې دارازی اول بلې سوي وې دا عمر ته پرون زمونږ غل جاهل وي استاد دا مسلې شروع کړي ته په کم دان را لې په دویم ځل په مشکل دار راځي چې دوی بار ته وایي یو خبره دې ذکر دا بس کړي دا غوډه نیولې دا راکې اول دې ځان نه ته په سره پويږي نه مولا نه دا یو مسله دې دل په دې یو سو یا تین د دې انور دې نه دي نور دې نه دي دا ته په هر ځای کې کینو ته په نظام رات کې ته په هر ځای کې چې کینو په جمهوریت رات کې تا سره بل مسله نه چې ته مونږ د 10 مسلې نه کېته پوه شو دا اعتراض به در باندې ښا دا اعتراض به در باندې کوي وکذالک ځکه ما ته ویلو چې کذالک کې مې ته قاعده په اصول کې ویلې و دې ځای کې دا کذالک چې کم کاف دی دا کاف د پاره د عادت مستمره د الله تعالی دی خلق وختو کې وایي دا هم دغه شانی پوه شو ما غي استمرار مرادي وکذالک الله ويم دغه شانتي نفسر الآيات مونږه تفصیلا بیانو فصل فصل بیانو دلائل بیا بیا راړو بیا بیا راړو د څه لپاره ليظهر الحق دې لپاره چې حق راخکار شي ولتستبین سبیل المجرمین او دې لپاره چې ښکار شي لار د مجرمانو بار بار بیان وا پروا مکه و چې دوی به وایي چې دا په بیا بیان کړه قل انی نهیت اوس دا پنځم ادب ذکر کوي او په دې کې بیا طریقه د تعلیم ده کوم ادب سره چې قل راشي کنه هغه کې و طریقه تعلیمی طریقه تعلیم پکې بیا را قل ورته وا انی نهیت ان اعبد الذین تعبدون تدعون من دون الله دوی وته وی وی راته جوړه به وکړو کنه جوړه به وکړو اسلامي نظام غواړي کنه پوه شوې خو راته په دغه لارې راولې کنه جمهوریت لارې اختیار کړه پوه شوې دغه شان چې لکه دا اوس تا ته وایي نو هغه ته ویل راځه وي ته به کله د مونږ د خدایان مانی اکل به د مونږ ستاره منو کنه دا ټول بر شریک جوړه پراولو نو جوړه خو ډیر خیر دی بیا خو دې خلک آیاتونه جوړي وسل خو خیر خوشي الان کې ګور نه چې صلح کومه صلح ده نو قل ورته وایا انی نهیتو یقینا زمانہ کړه شوی ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې د عبادتکم د هغه خدایانو چې تاسو ته مدد غواړی غیر د الله نه قل ورته وایا نو دوی وی ولی دا مونږ چې کو کنه نو دا زمون سره هم دلایل شته کنه هغه ته یو تاسو دا دلایل داسې د خواهش نم جوړ کړی دي تاسو دلیل منزل نشته وي قل ورته وایلا اتبع اهواکم زه تابع کیږم د خواهشات تاسو نو دوی وته وی دا خیر دی قوم سره خو خلک بعض خبره مانی او قومي اتفاق کې خلک ځان شاملین وی معنا کنه هغه ته قد ضللت اذا یقینا زب گمراه شم په دغه وخت کې وما انا من المهتدين او نه بهم دلار مندون کنا نو دوی وته وی چې خزه مونږ په بی دلیل شو نو تا سره دلیل شته کم د تا سره دلیل هغه وته جواب ورکړي قل ورته وای انی علی بینه داش پاګم ادب د او طریقه تعلیم دا ورته وای انی علی بینه یقینا زه خو واضح دلیل باندې من ربی طرف در رب زمانہ وکذبتم به خو تاسو نه منئینو وکذبتم تاسو دروغجن ګڼل تاسو انکار کړل دغه دلیل نه ما عندي دوی وی چې خزه مونږ دغه دلیل نه انکار وکړه نو ته مونږ ته عذاب راول کنه عذاب را ولا بس تبا را ولا را باندې هغه وته وای ما عندي نو تبا ته وای چې نشته ما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو تلوار کوي په هغه عذاب باندې ان الحكم حکم نه مراد دی دا چې حکم تکوینی دی ښا حکم تشریعی به ترتیب کرا دی ان الحكم نه فیصله نه دی اختیار د عذاب را وستلو د پورته کولو الا لله مگر د الله په اختیار کې دی یقص الحق تفصیلا بیان حق او هو خیر الفاصلین او هغه بهتر د فیصله کوونکو نه دی قل لو ان عندي ما تستعجلون دا دا شوم ادب شو او دام طریقه تعلیم دا دوی وته وی او ویزا ته چې کم دې نه توا چې الله سره دې عذاب کنا نو الله ته دی وای کنه چې په مونږ راولي الله ته دی وای قل ورته وای لو ان عندي کچرته وې په اختیار زما کې ما هغه عذاب تستاجلون به چې تاسو په تلوار سره په جلدی سره غواړي لقضی الامر بیني و بینکم نو خامخا ته سره چې وو زما او تاسو په میانس کې خبره الله خو ډیر صابر ذات دی کدا زما په هوس کې وې کنه نو ما به تر اوسه تبا کړی وای خدا زما په اختیار کې نه دی اختیار په آداب په اختیار د الله کې دی والله اعلم بالظالمین الله تعالی پوهه ده په ظالمانو باندې پنځم دلیل ښا پنځم دلیل دلیل د علم د الله تعالی دا دلایل د کله به دلیل ته ځو کله به ادب تر ځو کله به طریقې تعلیم ته کله زجر ته وعنده مفاتح الغیب او د الله په اختیار کې دي مفاتح الغیب چابیان د غیب چابیان د غیب الله سره چابیان د غیب څه دي مطلب مراد تینا غیب دی دا غیب چې ته الله کار کینا دا غی چې بیان هغه سره دی چاله ور کینا امام بخاری وایي چې بیان د غیب پنځه دی د سورته لقمان اخیری آیاتونه راغستې دي خو لیکن هغه چې دی هغه صرف هغه یو هغه کې محصور نه دی دا ډیر دی ها لا یعلمها نه پویږي پاره چې بیان د غیب باندې الا هو نه دی معلومی چاته الا هو مگر یو الله ته معلومی دی و یعلم ما فی البر او الله تعالی پوهه ده پاغه سبانه فی البر چې پوهه کې دي والبحر هغه چې په سمندر کې دي و ما تسقط من ورقه او نرا غرديږي یو پاڼه د دغه رد شرک فی العلم دی د الله دا فی علم دی و ما تسقط من ورقه او نرا غرديږي یو پاڼه الا يعلمها مگر الله پويږي پاغي باندې ولا حبه یو دانه فی ظلمات الارض فتیرو د زمکه کې ولا رطب او نه لندو ولا یابس او نه وچ الا فی کتاب مبین مگر دا لیکل شوی دی په لوح محفوظ کار کې کتاب مبین نه لوح محفوظ دی هغه کې الله تعالی وې دا ما ارث لیکلي زما په علم کې دا پراته دي په کومه ارث کېږي نو دا سلو دوه قسم سيزونه دي یو زوات دي یو اوصاف دي نو په زواتو کې بیا دوه قسم دي یو د وچی سيزونه دي یو د لمدي دي هغه دواړه الله تعالی معلوم په اوصاف کې بیا دوه قسم دي یو وچ او لمد دا صفاتونه دي او یو حرکت دی نو د وچ او لمدو ما الله وچ ما ته فتر ولا رد ولا یابس او د لمدو د حرکت بیا کله حرکت د اسمان نه زمکه تا پوه شو کنه د بر نه ښکتا نو ما تسقط من ورقه لا يعلمها او کله سوي کله چې کوم دنو یو پزمکه کې دنه حرکت وی نو هغه ویل چې ولا حبه فی ظلمات الارض دا ټول سیز نه ما سماجون دی الله وی د الله نه بر بل څوک نشته دی او هو القاهر او الله تعالی غالب دی فوق عباده پورته د بندگان خپلنا و یرسل علیکم حفظا او علیږي الله تعالی تاسو باندې حفاظت کوون کې ملائکی اے ګرځ د الله په حفاظت کې خبر ورته نه کنه ګرځ د الله په حفاظت کې او دغه چې کوم دی نو عبادت د چا کې عبادت غیر الله کې عجیب تړي حافظان ملائکی الله و ادرالیګم په صورت انفطار کې وراشي 10 11 کې او وان علیکم لحافظین او خامخا تاسو حفاظت کوونکې ملائکی دي کرامن کاتبین صحیح شو نو هغه سورته رعد کې براشي له معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله الله تعالی د پاره نوبت په نوبت راتلونکې ملائکی دي هغه حفاظت کوي دي د بچکی په امر د الله باندې دا انسان بچکی ګورم نو تاسو د فرشتو په حفاظت کې راکېږي نو الله وایي ګرځ زما په حفاظت کې عبادت د غیر الله کې حتا تر دې پوری دا جاء کله چې راشي حدکم یو تم تاسو ته الموت مرګ توفت رسلنا نو وفات کی اغلرا فرشتي زمونږه وهم لا يفرطون او هغه کمی نه کوي پدی کا حکم د الله کی ثم ردوا بیا واپس کې چې داخله کې الله الله تعالی تا مولاهم الحق چې مالک د دوی د فرشتیا اے فرشتیا مولاهم الحق دا کافرهم نه ولته کې سورته محمد کې راځي چې وان الکافرین لا مولا لهم د کافر خو مولا نشته نو بس جواب کې دلته کې دلته کې خو چې مولا ته واپس کیږي جواب بداو کې دلته کې د مولانا مالک مراد دی الته د مولانا مددگار مراد دی د کافرانو مددگار الله نه دی او مولا مالک خو دی کنه الا خبر چې له الحكم اغي الله تعالی ته اختیار دی او هو اسرع الحاسبین او هغه الله تعالی د زر حساب کوونکو نه دی اتم دلیل قل ورته وایا من ينجيكم څوک بچ کی تاسو من ظلمات البر د هغه تیارو د وچنا تیاری د وچ ول بحر او سمندر نه تیاری سدی مطلب هغه مشکلات مصیبتونه تکلیفونه حتی دعونه چې تاسو را بلی هغه تضرعا فعاجزی سرا وخفیتا او په پټه باندې هغه څوک دی الله دی ښا لئن انجانا دوی وای که چرته تا مونږ ته چرته بچ کړو مونږ من هذه د دې مشکلاتو نه مونږ وباسلو لنکونن خامخا شو مونږ من الشاکرین د موحدیننا دې کې شاکرین معنی مفسرین او موحدین کړي دا ولی ځکه چې شکر دې ته وای چې ته د الله تعالی نعمت او پیژنې او بیا دا غي نسبت نعمت نسبت منعم ته او کې الله ته او کې او په هغه نعمت د الله په مخالفت کې استعمال نه کړي ته شکر وای نو اوس چې ته د الله نعمت نسبت الله ته کې خو توحید څنګه نه بل چاته نه کې نو ځکه معنی موحدین کړي دا قل ورته وای الله ينجيكم الله تاسو بچ کی منها دغه مشکلاتنا ومن كل كرب او د هر مشکل نه ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره شرک جو شریکان جوړوي بل څه کو سره سم نه کوي اس فائدم درلندر کی بیا تاسو شریک جوړ کړي قل ورته وای دلیل نه هم دلیل ګورا قل ورته وای هو القادر اغه الله تعالی قدرت لرون کړي علی ان پدی خبره باندې یبعث علیکم عذابا چراولی کی پتا سو باندې عذاب من فوقکم دبر استاسنا اسمان نروانه تندر راو غورځي او من تحت ارجلکم یا لاند د زمکه لاند د خپوس تاسو نه پزما کې د غرق کې لکه قارون پشانته یا من فوقکم د بر تاسو نه بادشاہان در باندې ظالمان مسلط کی او ويذيق بعضكم او اتکی بعض استاس تبع تبع عذاب د نورو جنگ د نورو عذاب د نورو یعنی جنگ د نورو په جنگ مو چا سره واړی په خپل مینس کې په اختلاف کې مختلف ډلې شي الله وی دا در باندې کول شم کنه انظر وګوره دوی ته انظر وګوره کیف نصرف الایات سرنګي مونږه بار بار بیانو الایات دلائل توحید د الله تعالی لعلهم يفقهون دې لپاره چې دوی پوه شي علما دې کوي لعلهم يفقهون وای چې د قران په آیات باندې سړی پوه شي نو د یو فقيه شي دې بس شي فقيه شي اته په قران نه پوهیږي نو دا فقيه نه جوړیږي بیا ها بیا په فقيه نه جوړیږي کډي راته قبي او خو بیا پوهیږي نه وکذب به قومك وهو الحق دا اوس دجر دی وکذب به او دروغ جن او غاڼه دی قران لره قوم کا قوم ستا قوم ستا قریشو و هو الحق دا قران رشتیا دی قل ورته وای لست علیکم بوکیل نیمه ز پتا سبانی ته ذمہ وار ساتون کې چې خامخا در باندې په زور ایمان نه وړم زما څه کار چې راوړی راوړی کني راوړی بلا درې در پسې لکل نبأ مستقر د پاره د هر یو خبر اوس دوی عذاب الله وی عذاب په وخت راځي کنه لکل نبا ان د پاره د هر یو خبر مستقر هغه مستقر وخت مقرر دی وسوف تعلمون او درته تاسو به پوه شئ اوس چې دا دومره ما دلایل ورته بیان کله دی بیا نه مانی نو اوس ادب خی اتم ادب ها اتم ادب خی نبی تا چې خانو بیا تعلقات کټ کا و اذا رايت الذين او کله چې تو وینیا کسان یقودون فی آیاتنا چې عبس د عباس خبره کوي عباس باسونه کوي ها بی دلیل باسونه کوي فی آیاتنا پایاتونو زمونږه کې فاعرض عنهم نو مخواړو د دوی نه حتا تر دې پوري یخوذو چې دوی دغه شروع چې په حدیث غیری په خبر نور کې په خبر نور کې د مفسرینو لیکلي دي وای حتا یصلح نفسه پوښي ويترک شرکه و بدعته چې خپل شرک او بدعت پرې دي او ځان اصلاح وکي دا نه چې کنه هغه پر نور خبره شروع کړي نور مکه شي بیا ته لاړ کې ناشتي وسره و ان ما ينسينك الشيطان او کو چرته هيري کې تا نه شیطان او لاړ د دوی مجلس کې کې ناشتي فلا تقود بعد الذکر نو مکه نه پس د یاداش نه شرایات شي ته پاسته نه یا فلا تقود مکه نه بعد الذکر پس د نصیحت نه فقط د نصیحت دی ورته وکړو بتدا مع القوم الظالمین لقوم ظالمان سره نه هم ادب درته بیانې وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ها وما علی نه هم نه دی وما عدر دی مخ کته تم ده وما علی الذین نشتر پاکستان باندې یتقون چې تقوا کوي من حسابهم د حساب د دې دغه نه کافرانو نه چې راکم په آیاتونو کې داخليږي د دې خلکو بوج پتا باندې نشتر من شیء ان هیڅ د دې حساب تاسو سره نکیږي مخه پکېږي و ما من ولکن ذکر ها لیکن نصیحت کول دي لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی تقوا او کې او ځان بچ کړي دغه بخښنونه وذر الذین یتخذون پوه شو کله مشغله کوي او لبه کوي یو معنی دار دوی مار دا چې اتخذو دینهم د دې خپل دین نه لو بیٹو کې جوړی کړی د دین نه څنګه لو بیٹو کې جوړی د دین نه لو بیٹو کې دادی وای چې بس وای چې مونږ او داس او روزه بس او زکات حج دا دغه دین نو دا مونږ دا دین دی نور اخواته ما خپل اخواته دا اخواته ستا خپل اخواته اخوانو قوانین دي هغه ټول قوانین باندې ته نه چلیږي دا خو تا دینه څخه ټوکه کړو نو اسی ټوکه لري جوړه کړه نو دا څنګه مراد دي یا مونږ او دسم ته خیال وکي نو په دې موجوده نظامونو کې کتا سو کا خیال وکي نو دای د مونږ او دس نن غره لوبه ټوکه جوړه کړی دا ولی په پاکستان کې او په افغانستان کې چې دا کم ملکونه دا سیکولر ملکونه چې دي په دې کې فقط د مونږ اجازه شته دي مونږ غره فرض نه دی خپه دي کې دوی په قانوني لحاظ سره مونږ فرض نه دی په قانوني لحاظ سره فقط دوی مونږ مباح کړی چې کته کې باندې دینه خو کني کې بیا رقم سنوي بیا هم لکه سنوي فرض طریقه په اسلامي قانون کې داله څه کې نه کې غلبه سزا ورکې کنه نو دا مونږ ته بس اختیاري کو دا لو بټو کړه دا لو بټو کړه دا دغه دی یا دا چې مطلب ما تاسو تابل ویلو چې د دین سره دغه ټوک کړه چې روړ اسمبلی کې وی پیش کو چې د الله قانون د خلک د قانونیت درجه ورکې او کې نه ورکې نو کای نه ورکول نو بس صحیح ده او کای ورکول نو قانون بشي دا ټول لاعبا ولهون دي دا دین سره ټوکی دي اتخذوا دینهم جوړ کړل دین خپل لاعبا لوبي ولهون او مشغله وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې ټول دي لره ژوند دنیوي وذکر به او نصیحت ورکوي ته په دې قران سره ان تبصر نفس بما کسبت تر ان تبصر الله تبصر دې د پاره چې راګیر نکړي یو نفس بما پاغه ګناونو کې کسبت چې د کړی دي داغه په عذاب کې راګیر نشي ته دا غینه مخکې مخکې ورته نصیحتونه وکا لیس لها من دون الله نبی دی نفس لر غیر د الله نه میو ولی سوک بچ کون کې د عذاب نه ولا شفیع نسوک سفارش کون کې و ان تعدل اس چاوی چې سفارش کون کې خو به نه او جرمانه به ورګی کنه الله وی و ان تعدل کچرته دی جرمانه ورګی فدیه ورګی کل عدل پورا جرمانه لا یؤخذ منها نبشی غسل کې دی ردنا اولئک الذین دا کسان چې دی او بسلو بما کسبو راګیر کړي شوی دی بما پاغه ګنا فضل په عذاب دا ګناونو کې کسبو چې دوی کړیو لهم شراب من حمیم خاص دوی د پاره با سکلوی من حمیم دا ګرم وبونه او عذاب الیم او عذاب دردون کې وي بما کانوا یکفرون په سبب د دې باندې چې دوی کفر کولو قل ورته وای انا دعو من دون الله دا شو لسم ادب طریقه دعوت کې دا لسم دی دوی به وای او راځه کنا ته مطلب دا دی چې عبادت نه کې نو مدد خو غواړه کنه دی غیر الله نه خو مدد غواړه نو ته جواب ورکړه قل ورته وای انا دعو انا دعو آیا د مدد غواړم من دون الله غیر د الله نه ما دا هغه چانه لا ينفعنا تنفع نشدا کوله ماتا ولا يضرنا نقصان نه کولی شي ماتا ونرد نتیجه بدار او چې مونږ به واپس کړی شو مونږ به واپس کړی شو کافر بشو مرتد بشو علی عقابنا په پوند خپل باندې بعد از هدان الله پس دا غینه چې مونږ ته الله تعالی هدایت کړې ده کل لذي پشان د هغه سړي بو ګرځيګو استهوت هو شیاطین استهوت چې غرزول اغلر شیطان شیطانانو کم دیتا یا استهوت الشیاطین چې گمراه کړي اغلر شیطانانو په ارض پزما کې په یو ځای کې په یو دشت کې ورکی حیران نو یکون حیرانا و دې وی دې حیران حیران وی یو خوا بل خوا ګوري له اصحاب د دې سړی ملګری وی یدعونه چې دی را بلی ال الهداتنا هدایت تا و تو اتنا مون طرف تراشه لار تیرا غواړي ولک لار دا راشه دی خوا راشه دی خوا راشه خو شي خو دې سوي نو څوک چې دعا د غیر الله نه وکي او د الله غیر الله نه غیر د بل چا نه مدد غواړي ما فوق الاسباب نو هغه څه دی هغه خدا دې شو چې هغه مطلب دار لکه شیطان چې بس واړی د حق لارې نه او بیا تاوازونه کوه بیا هغه نشی راتلی خو چې حق ته نشی راتلی قل ان هدى الله ته ورته وای یقینا هدى الله پورا هدایت د الله تعالی چې ول هدى هغه پورا هدایت دی و امرنا موږ ته امر کړی شوی دی لنسلم لرب العالمین چې موږ دې تابع شو د رب العالمین د پالون کې مخلوقات وان اقیم الصلاه بل امر را ته کړی چې پابندی کوي د منځو واتقوه او داغي الله نه تقوا وکي دا قوله الحق بعد وی دا فیکون لپاره فاعل دی فیکون قوله الحق نشیب وینا د الله تعالی حق یا بعض ابن کثیر وی چې نه دا ځان ته قوله الحق وینا کلام د الله رښتیا دی وله الملک و غیر الله تعالی لره بادشاہی دا یوم ينفخ فی الصور هغه ورځ باندې چې پوک بواله چې پښ پیلې کې قیامت براشي عالم الغیب پویا د پټو سيزونو باندې او شهادت او پخکارو باندې او هو الحکیم اغه الله تعالی پویا دی او الخبیر اغه خبردار دی حکیم او خبیر ذات څوک دی الله تعالی دی نو او معنی چې الحمدلله صفاتونه د خدای تعالی دی خاص الله لیا ټول پاره خبر دلایلو نو په دې باب کې ورته بیان کړ لس دلایل عقلیه پوښوي او لسی ور سره آداب بیان کړل او پمینس کی ور سره طریقې د دعوت او د تعلیم خو دلی چې په دې طریقه باندې او سلور پکې زجرونه منکرینو تراله